او مقصد دا دی چی دا ونه معلومیږی چی چا احادیثو نه ګوره ګڼ شی احادیث دی چی چا په زړه کی ذره بره برابر ایمان وی نو هغه به مقصد و ان زنا و ان سرقا دی ابو ذر صاحب رضی الله تعالی عنہ چی کوم هغه نو هغه بیا جنت ته داخلیږي نو ایغو دغه رڼا ته کتلی دی په دې رڼا په دې احادیثو رڼا کې او د دې آیتونو په رڼا کې دو دا نظریه قائمه کړې ده چې د ګناه کبیره مرتکب آب مخلد فی النار نه نو د اختلاف ټول د دغ ځای نه چه ده هر پیدا شوی ده نو شاه صاحب هغه بنیادی جی ته ورغی چې د اختلاف هنر پیدا سره هغه کې تر ته کوي تطبیق کوي نو دی وی چې خود به خود به مسله چې سی حل شي آ دا دا چې ګوره شاه صاحب وی چې دا اصل کې خبره دا ده چې دا دو منطق نه دا ویلی دو خلق که منطق ویلی وی دا اختلاف بنو تاسو ویلی دی چی تناقض کے اتو وحدات ضروری دی در تناقض ہشت وحدت شرط دا وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعل است در آخر زمان او بیا مو دا ویلی دی چی پا قضایا موجہو کی چی کلا تناقض را درومی نو علا برا درومی چی اغا جہت پسر پکی چی وی یووی هغه جهت په پکې چوي یووی اوس شاه صاحب وایي چې اصل کې د قضایا شرایع چې دي شریعتونه آخو دی عام محاوره او دی عام خلق او هغه دی مزاج مطابق چی دی نازل شوی دی لکه دا بحث می درته کړی دا چې شریعت دی اغ وخت خلق او هغه دی محاوره مطابق محاوره راوړی دی او دی اغه رسم و رواج مطابق یو مقصد دا دی چې داسې قوانین چې اذهان منی هغه چی دی پیش کړی دی نو عام خلق چی کلا مکالمه کئی کنا مکالمه نو اگر که دو جهت کلا پاغه کې نه لګئی په کلام کې لیکن مراد وی چی وی هغه جهت مراد وی په قضایاو کې نو چې هغه جهت مرادی نو هغه جهت چې سره روباسي بیا به مقصد دا چې دې کې تناقض نه وي لکه مثال په طور باندې یو کس ته هغه راغی داسې ویله چې کل من تناول السم ماته چې چوک زهر اخري آ مړیږي مړ شي بل دا هغه وایي چې کل لیس کل من تناول السم ماته چې داسې نه ده چې چیرې چوک زهر اخري بیا دی خامخا چې کېږي مړیږي نو په عرف کې دغه سي نو په دې دې دواړو دې خبرې په مابینس کې عرف کې تناقض نشته اگر که یو جهت نه ذکر کړای لیکن تناقض نشته ولی ځکه چې عرف کې اگر که دو جهت ذکر کړای نه ده خو جهت مراد ده چا کوم دا وایي چې کل من تناول السم ماتا یعنی بحسب العادت ځکه چې عام عادت مستمره دا ده چې څوک زهر اخري بیا سکیږي مړیږي یعنی خود به خود بدا وسره چکه لګای او چې کوم سړی وایي چې لیس کل من تناول السم چې داسې نه ده چې چیرې چوک زار وخوري بیا دې خامخا چې کېږي مړېږي نو ای خبره صحیح ولې خپل ټول خلک په پوهېږي تعبیر ورته کوي چې یعنې کله کله داسې وي چې زار وخوري او نه مړ نه سي یعنې بحسب خرق العادت نو دا شرایع چې دي دا د هغه د عرف چې کومه محاورې وي د هغې مطابق چې وي نازل شوي نو اوس چې چیرته راغلی دی یعنی مقصد دا ده چی دی دی گناہ چی کم دی دلتا اس مقصد دا ده چی دا سے اسرا ولگا چی دی دی گناہ یعنی اصل سزا چدا دا دا اصل سزا چدا دا دا ہاں البتہ آ بلا دا چی مقصد دا ده چی خدای پاک دے چکے یعنی بحسب خرق العادت چکے بیا معاف کئی بحسب خرق العادت نو دغه سی جهاد په سره ولګی لکه تاسو ته زو سره لګاو نو دغه سی جهاد په سره ولګی جهاد خو دالته ګوره دا خالدن فیها نه هغه خلود نی مراد ابدی یعنی مکث طویل مرادی چه مرادی مکث طویل ډیر زمانہ درنګ نو چی دا معنا دا چی دی, دی گناہ یعنی اصلی سزا خدا دے چی چو قتل وکی متعمدن چی آدی ہمیشہ یعنی مکس طویل دی چا کی پو جہنم کی او چی دا لی ګورو چی خدای پاک شرک نه معاف کئی نو هر شای معاف کئی یعنی کله کله خلاف عادت یو قاتل وی او جهنم ته به بالکل بونزی دغه سی به چکی معاف کی نو دا جهاد چی پکی معتبر شی بیا دغه سی آیتونو احادیث منس کی چی کوم تعارض غو بظاهر معلومیگی هغه تعارض به چی اب ختمی اوس یو حدیث نه دا معلومیږي چې زناو کې دونه سخته سزا ده داسې ده اول جای را درومي چې دخل الجنه و ان زنا و ان سرق نو دې کې اوس آسان شي چې یعنی اصل سزا خو دا هغه الله تعالی به ورکی به حسب العادت خو کله خدای پاک خلاف عادت کار وکي نو مقصد دا چې دا کارونه به کړي او بیا به خدای پاک چکی جنت ته بونجي او بالکل سزا به ورنکي اوس تاسو پوښ نو دغه سی قسمه احادیث او آیتونو کې چې کوم تعارض غو معلومیږي هغه کې با یعنی اگر کده جهتونه ذکر نه په احادیث کې یا په قران کې هغه ذکر نه یی خو ته به بحسب العرف والمحاوره هغه جهتونه ورسره ولګی بیا به مقصد دا دی چی هغی کی تعارض چه سی دفع شی تاسو په دی خبره پوه شو دا کیسه درته کوي اوس ته ګورو وقد اختلف الناس فی الکبیرہ اذا مات العاصی علیها ولم یتب هل یجوز ان یعفو الله عنه او لا نو چه توبه یی نی باسلی مړ سی نو خدای ورته عفو کئی که نه کئی پدی کی اختلاف تا وجاء کل فرقة بأدلة من الكتاب والسنة هر یو دی کتاب الله دی سنت نا دلائل راولی دی سو کوئی چه نا خدای پاک پا بغیر دی توبی نا ورته عفو نه کئی شرک عید کی غټه مسئلہ مویلا سو کوئی چه که توبه نی باسلی بیا خدای پاک ورته عفو کئی نو اس پا تطبیق سنگ کو شاہ سے وی وحل الاختلاف عندی ان افعال اللہ تعالی علی وجہین حل دی اختلاف ما خو تدادا چا فعل دی اللہ تعالی پا دو قسم باندی دی پا دو طریقو سر دی منها الجاری علی العادت المستمرہ یو اغا افعال دی اللہ تعالی دی چی عادت مستمرہ مطابق لحاظ سر جاری وی عام عادت تی اللہ تعالی ومنها الخارقۃ للعادہ بل اغا خارق للعادت کارونه دی والقضایا التي يتكلم بها الناس موجهه بجهتين او هغه قضایا چی کومو باندی خلق تکلم کئی آ موجه دی په جهتینو سره دو جهتو سره لګی احداهما فی العادة یو دی جهتینو هغه عادت تا کله عادت جهتو سره لګیدلی والثانیة مطلقا او کله دی اطلاق جهتو سره لګیدلی وشرط التناقض اتحاد الجهت او شرط تناقض کو اتحاد دی جهت تا اجتهاد د چا ده؟ جهت ته، مثل ما قرره المنطقیون فی القضایا الموجهة، لکه منطقیانو دا خبره ثابته کړې ده په قضایاو موجهو کې، وقد تحذف الجهة، او کله کله جهت حذف شي، فیجب اتباع القرائن، بیا به مونږ قراینو ته ګورو او قراینو مطابق به بیا جهت اتر باسو، فقولنا دا قول د مونږ کل من تناول السم مات، دی معنی دا ده معناه بحسب العادت المستمره عرف کی دا چی عادت دا ده چی اکثر بیا مړیږي وقولنا دا قول دی مونږ لیس کل من تناول السم مات معناه بحسب خرق العاده فلا تناقض نو تناقض نشتا وکما ان لله تعالی فی الدنیا افعالا خارقه وافعالا جاریه علی العاده او لکه څنګه چه الله تعالی دی پاره په دی دنیا کی ځنی افعال خارق للعادت تی او ځنی افعال جاری علی العادت تی خدای پاک په دی دنیا کی ځنی کارونه حسب عادت کئی او ځنی مقصد دا چه خرق عادت تی لکه معجزہ کرامت دا بے خرق عادت کارونه ای فکذالک فی المعاد افعال خارقه وعادیه نو دارنگی پا معاد کی ہم اللہ تعالی دی پارا یو افعال خارقہ دی او یو افعال عادیه دی اما العادة المستمرة عادت مستمرة دی اللہ تعالی خو پدی باندې جاری دا فان يعاقب العاصی اذا مات من غیر توبت زمانا طویلا چی یو عاصی تا دی عادت تی اللہ تعالی خو پدی دی چی یو عاصی تا دی چی دی گناہ کبیرہ کڑی من غیر توبتین مرشوی نو زمان طویل دی چی ورکی سزا ورکی عادت تی اللہ تعالی پدی جاری دا خو مونږ وایو چې دای معاف کولای هم سی وقد تخرق العاده کلا خرق عادت کاروشی او دای بے بیچکی معاف کی وکذالک حال حقوق العباد دارنګ دی حقوق العباد حال دا عادت باری تعالی خو پدی باندې دا چې حقوق العباد نه معاف کئ او هغه به هغه بنده درنه خپل حق چه کی غواړي خو کله کله خلاف عادت الله تعالی حقوق العباد چه کی معاف کی هغه یې څنګه معاف کی ایغ بنده ته په زړه کی ور واچوي چه ته ده ته ډیر لوی ثوابونه ورته ښکاره کړي مخ ته چه ګوره ده ته معافي وکړه په پسې دونه ثوابونه به یې تايي نو الله تعالی په قبضه قدرت کی دی زړونه نو هغه په زړه کی ورته واچوي نو هغه معافي ورته وکړي نو دارنګ حقوق العباد کې اف هغه دا مقصد ده نو داسې به جهتونه ورسره ولګی نو هغه روایات هم صحیح دي چې کومو نه معلومیږي چې چا ګناه کبیره کړي نو هغه به دونه مونده په جهنم وي دا صحیح دي او دا صحیح دي چې بغیر د توبتین نه دې مړ شوی وي او بیا دې خدای معاف کړي دا صحیح دي هغه محمول دي په عام عادت باندې او دغه عفو وال محمول دي په چا باندې په خرق عادت باندې نو دواړه چې دي صحیح دي تناقض نشته ا د الله تعالی حکمت تقاضا دا نه ده د الله تعالی حکمت تقاضا نه ده چی صاحب کبیره ته داسې سزا ورکی چی کوم هغه مقصد دا ده چی کافر ته ورکی بیا د کافر او د ده فرق کوم څه دا دی اشاری تقاضا وی چې یو سړی لږ جرم کړی دا او یو سړی ډیر جرم کړی دا او ته دواړو ته ایکه یو شای سزا ورکړي چیرې دنیا کې چا داسې کړي دي چې یو سړی یو کس یو ساپیړه والا ده او بل کس یو کس مړ کړی ده او دواړو ته پانسی حکم کې دا سې چیرې چا کړی دي نه نو ایک کفر کړی ده چې هغه بالکل مقصد دا ده چې احاطه وکړي په سړی باندې او دو صرف یو کبیره ګناه کړی نو هغه مخلد فی نار هغه مخلد فی نار دا خو مونږ ته چې تاسو عجیبه انصاف تا او وای دو ځان ته څه معتزله اصحاب العدل والتوحید مونږ چې دا خو عجیبه عدل عدل دا دا څنګه عدل تاسو یو فیما بین الله و بین نفسه دی او یو بل دی فیما بینه و بین الناس نو دا نا یو خطا شو یو فیما بینه و بین نفسه دی یعنی یو لازمی گناہونه دی یو لازمی گناہونه دی چې د دو خپل ځان او د دپ مابینس کې کوم هغه گناه ګڼل شي او یو متعدی گناہونه دی فيما بينه و بين الناس چی د ده او د خلقو په مابينځ کی د هغه موا یعنی ځنی ګناهونه داسی یی چی د هغه ضرر صرف ده ته یی او ځنی ګناهونه داسی یی چی هغه ټوله معاشره چه کئی خرابوی نو ځنی ګناهونه لازمی وی او ځنی ګناهونه چه وی متعدی وی نو په دی کی دی دا خبره چه کئی بیانوی باب فی المعاصی التی هی فیما بینه و بین نفسه دا باب دا په بیان دی هغه معاصیو کی چه هغه د ده او د ده نفس په مابینس کی وی د انسان او د انسان نفس په یعنی لازمی لازمی گناهونه یی لازمی گناهونه یی او د هغه نقصان او د ده نه علاوه بل چاته متجاوز نه یی نو هغه گناهونه اعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان القوت الملکیت من الانسان اکتنفت بها القوت البهیمیت من جوانبها په دې خبرې باندې ځان پوه کا چې قوت ملکیه دې انسان دا مخکینی بحثونه ټول ګوره توطیه تمهید و اوس په دو ټکو باندې تاسو پوهیږو چې ملکیه بهیمیه فلانه اعلم په دې خبرې باندې ځان پوه کا ان القوت الملکیه من الانسان چې قوت ملکیه دې انسان اکتنفت بها القوت البهیمیه من جوانبها په دې باندې احاطه وکړي کله قوت بهیمیه د ټولو جانبو نه کله کله داسی وی چی د انسان د قوت ملکیه باندی د دی انسان هغه قوت بهیمیه د ټولو اطرافو نه چه په وکړي ګرد د ټولو اطرافو نه احاطه په وکړي او بالکل دی دی مثال داسی شی وانما مثلها فی ذلک مثل طائر فی قفص او بلکل د دې مثال داسې شي لکه یو مرغه چې آ ته په بند پنجرې کې چکې ایسار کې پنجرې کې چکې ایسار کې نو بالکل دا سے دا دی قوت ملکیہ دا اغا مرغ غوندی دا اغا روح ربانی دی وجنا قوت ملکیہ پیدا کیگی نو دا اغا مرغ دا او دا قوت بهیمیه چې دا اطرافونه احاطه پکړي دا قوت بهیمیه خدا دی ماده دی وجنه پیدا کیږي نو د انسان کامیابی کله ده چې کله د د مرغه یعنی قوت ملکیه د دې پنجره پنجره د بهیمیه چې کی ماته کی او دینه چې کی ځان خلاص کی نو چې کله دا مرغه دی پنجره نه اوزی فیلحق بحیزه الاصلی من الریاض العریضه نو دای به بیا لاړ سی هغه خپل حیز اصلی ته د هغه باغونو سرسبز و شادابونه خپل بلاړ سی وابل وزی هغه سرسبز و شاداب باغونو ته بلاړ شي فیبتهج بهم کل الابتهاج بیا به مقصد دا دی چې دی خوشحالی په سبب د دې دوی سره په کامل خوشحالی سره هلته به خپل پکې خوشحال وي او خپل به مقصد دا دی چې اخوا دیخوا ګرځي او چکرې به وایي او خودمختاره چې به کوي زندګي به تېروي دا مرغه نو دارنګې د انسان قوت ملکیه دا هغه مرغه غوندې ده ادي دي هغه قوت بهیمیه هغه مقصد دا دی چې پنجرې غوندې ده هغه د چا غوندې ده پنجرې غوندې ده فاشد شقاوت الانسان اوس پنجرې چو قسمه ای پنجرې چی چو قسمه ای اوس دا قوت ملکیه خود مرغه غوندې شو قوت ملکیه او د قوت بهیمیه پنجرې غوندې خو اوس پنجرې چو قسمه ای ځنې پنجرې داسې وی کنه چی هغه بلکل بند وی او یو سوری قدر پکی ته نی او بلکل دی فولادو پنجره دی او یو سوری قدر پکی ته نی هغه کی یو مرغه بند کی او زنی پنجره داسی چی په هغه کی یو سوری وی لگ غوندی سوری خو په هغه باندی دی غټ چشای ایشی زنی داسی او زنی داسی چی آ بلکل خو یعنی مضبوط پنجره خو مقصد دا دی چی جاله جاله یی هر شی ورنه چه کیږي لیدل شي بار دنیا ورنه چه سی لیدل شي او ځنې پنجرې داسي چې ګوډې ماتې غوندي نو هغه که هغه مرغه ډېر اخوا دېخوا زور وکړي نو هغه ورنه وتلی شي لکه ما پنجرې نه چې طوطي ووت ووته لاړو ډېر هغه یې وکړه که نه ورنه ووته اوس راځی کور ته خو موږ لا څه ورته وایو نه مال ښه دی عادت شي چې بیا یې دا اعتمادي کړو بیا یې نیسو ان شاءالله راځي اوس مرغیو سره راځي نو او دا ډیر شهوتی ونه او چا مرغی به لیدل دبا دونه سختی و تکوله کنه چې سو وایا نو پنجری په تارو منځ وات نو ځنه پنجری داسی چې ا ماته ګډی نو هغه مرغه ولګی کنه زور پکې کوي او کله سر ونه باسا کله خپیا وکن اخر اوزی په اوزی اوزی ورنه خو بیا څه وی ځان یې زخمی کړی په ځان یې ځای په ځای چه یی په خوږ کړی نو دا په دی تقسیم سره اوس شاه صاحب را درومی او د دی هغه ګناهونو ترتیب درته ښکوی نو شاه صاحب وایی چه دا مرغه قوت ملکیه دا د کافر او د ټولو یو قیمتی مرغه ده دا خو روح ربانی ده نو دا کافر چی وی خدای پاک مو د کفر نه ساتی خدای پاک مو د دغه سی خاتمه په ایمان باندې کی ثابت علی الايمان ثبات علی الايمان دی خدای نصیب کی مونږ ته نو کافر چی کوم دی آ دا مرغه په داسی پنجری کی بند کی چی چیرته دی دون قدر لار نی موضع عبرتین نی چی وستن پکی تچسی دننش داسی بند کی ځکه کافر په حق کی رادرومی چی ده باندی د گناهونو چه کړی وی احاطه کړی وی دی هر جانب نه گناهونو احاطه پکړی چرته یو سورای نی چی دی چسی په اوزی یو داسی کستا یو داسی کس وی نو دغه سی به ترتیب دغه مثالونه تر بیانو بیا چې کوم بیا ډیر نا وخت کیږي دغه سی به ترتیب پرازو یو بیا بل دغه سی شجی فاشد شقاوت الانسان اشد شقاوت هغه سخت شقاوت تی انسان دادا ان یکون دهریا چی یو انسان دهری وی منکر دی اللہ تعالی نه یی یاره دهری چاته وتایی شاہ سے وئی و حقیقت الدهری حقیقت دهری دادا ان یکون مناقضا للعلوم الفطریہ المخلوق فیہ چی دای مناقض وی دی اغ علوم فطریہ و المخلوق فیہ چاپد کی پیدا شوی ولی علم فطری په انسان کې دا پیدا شوی چې ما پر رب شته الستو بربکم قالو بلا نو دا یو انسان رئیشی دا رب نه بالکل انکار وکی نو دا دی اغا علوم فطریه و مخلوقه فیه نه چوی ایغا سر مناقض بی دا دهری دا وقد بینا ان له میلا فی اصل فطرته الى المبدع جل جلاله او دا خبره شاته وی چې مونږ بیان کړی دا چې په انسان کې په اصل فطرت کې هغه میلان الله تعالی طرف ته چی وی موجود وی ومیلا الی تعظیمه اشد ما یجد من التعظیم ادی انسان کے اصل فطرت کے میلان پا طرف تے تعظیم دی اللہ تعالی سخ میلان اغا سخ تعظیم چوی آ موجود وی اغا پکے تا چوی موجود وی نو یو دا دہری دیتا ہوتا ہے چی دے دی, دی علوم فطریو چوی مناقض وی اغا خپل اغا میلان فطری اغا مات کرائی و الیه الاشارة فی قوله تبارک و تعالی او دی اغا میلان فطری تا اشارہ پا دی کرا غلی دا و اذ اخذ ربک من بنی آدم چی اللہ تعالی طول دا انسانان چی تر قیامت کم پیدا کی دن کی دی آدم علیہ السلام دی اغا شان چکڑ او باسل دی اغا نریو نریو میجیو پاغ کی او بیا دی ټول آباء له هغه مقصد دا دی چی ملاګانو نه هغه خپل خپل ابنا چکړه وباسل او بیا ورنه عهد واخیست چې الست بربکم قالوا بلا نو دا هغه علم فطری دا چې ټول خلق ته فطرتا خدای پاک دې ټول په ارواحو کې دا خبره واچولا چې زه تاسو چي رب یم نو هر سړی په فطرت کې الله تعالی طرف ته میلان پروت تا نو دهری چاته وتای چې دغه علوم فطریه او مناقض وي او د رب نه مانی د رب چکه نه مانی تاسو په دې خبره پوه شو بار بار دا وضاحتونه شوی دي وقوله صلی الله علیه وسلم او دیت اشاره راغلی د پدې کول دی حضور صلی الله علیه وسلم چې کل مولود یولد علی الفطره والتعظیم الاقصى لا يتمكن من نفسه او تعظیم اقصى ایغه باندې یو سړی نسی قادر کدلای الا باعتقاد تصرف فی تصرف بارئه بالقصد والاختیار مګر ده به دا اعتقادی چی الله تعالی څه تصرفات کئی بالقصد والاختیار کئی ومجازات وتکلیف لهم وتشریع علیهم او چی ده مونږ ته بدلی راکئی او مونږ مکلف کئی دا هر شی چی الله تعالی کئی او کوم احکامات په مونږ باندی دا ټول بالقصد والاختیار کئی اړه به تعظیم اقصی را درومی دا بحث مخکی تیر شوی شاہ صاحب ابحاث ټول یو بل باندی چی موقوف وی فمن انکر ان له ربا تنتهی الیه سلسلة الوجود قاضی که مو دلیل ویلی دا چی دا ممکناتو سلسله به خامخا یو واجب ته رسی نو چی کوم سړی انکار وکړي د دې خبرې نه چې د پاره رب رب دا چې هغه ته مقصد سلسله دی وجود رسیږي دا یې نه منله چې ما پر یو داسې رب دا چې د سلسله دی وجود اخیر اخ ته منتهي شي دا یې نه منله او اعتقد ربا معطلا یا یو سړی دا اعتقاد وکړي چې د پاره یو رب دا چې هغه اوس معطل دا لکه فلاسفه وایي فلاسفه وایی چه بس ازلی فیصلی وشوی نو بس الله تعالی په قرار باندې اوس کښیناست او ده بیا په دی نظام کی هیڅ دخل نشته او بس دا نظام به د هغه ازلی فیصلو مطابق چلیږي او موږ ویلي وو چې ازلی فیصلو سره سره الله تعالی پر بیا مقصد دا دی چې دا اراده حاصله ده او دی قادر مطلق ته نن په هغو ټولو شیانو باندې دی چې دا قادر ده مونږ بیا هغه اراده تعلق حادثه دی اراده قدیمه چکاو معنی مونږ تعطل قائل نه یو او ځکه مونږ وایو چې کل یوم هو فی شان ټیک ته ازل کې فیصلې شوې دي چې مثال په تور باندې خدای پاک په امریکا چې کې تباہ کوي خو چې اوس تباہ کوي نو دالته بیا هم خدای پاک اسمان چې دا فیصلې وکړي په ملای اعلی خواته او مقصد هغه په مځکه په هغه کې خوري کې او دا خدای چې کی تباہ کی خدای یو کی داسې شجی فمن انکر ان له ربا تنتهي الیه سلسله الوجود چا چی انکار وکړ ددی خبری نه چی د پاره رب ده چی هغه ته سلسله دی وجود بیا هلته منتهی کیږی او اعتقد ربا معطلا یعنی دا اعتقاد وکړ چی د پاره یو رب ده چی هغه اوس معطل ده لا یتصرف فی العالم په عالم کی تصرف نه کوي یا چا دا اعتقاد وکړ چی تصرف کوي په عالم کی خدا عالم کی چی الله تعالی نه پیدا شوی ده الله تعالی فاعل بالاراده والاختیار نه ده بلکه بالایجاب والاسترار ده لکه فلاسفه او ځنه عقیده ده دا ټول تحریک دی حسابی او یتصرف بالایجاب من غیر ارادت یا چا دا عقیده چې الله تعالی به عبادو ته د دو په خیر او شر باندې بدله نه ورکوي او لا یجازی عباده علی ما یفعلون من خیر و شر یا چا دا اعتقاد وی چې الله تعالی به عبادو ته بدله نه ورکوي چې کوم کارونه د عباد خیر او شر کوي بدله به نه ورکوي او اعتقد ربه کمثل سائر الخلق یا چا دا اعتقاد چې مونږ رب داسې ده لکه د نور مخلوق چې دا مخلوق صفات په الله تعالی کې ویلا او اشرک عباده فی صفاته یا مقصد دا چې عباد په صفاتو کې وسره شریک کړ خالق صفات په مخلوق کې ویلا او اعتقد انه لا یکلفهم بشریعت علی لسان نبی یا چا دا اعتقاد وساتو چې دو ندی مکلف شوی په شریعت سره په لسان دیو نبی یعنی مونږ په یو شریعت باندې چیرته مکلف نه یو فذلك الدهري الذي لم يجمع في نفسه تعظيم ربه دا ټول اصناف ته دهری دي دا ته دهری وای شاه سوی چې دا دهری دا او د دپ نفس کې تعظیم د رب عظم نشتا دا وليس لعلمه نفوذ الى حيز القدس اصلا انس ته ده لپاره دی علم دی د نفوذ او دخول په طرف تی هغه مکان قدس طرف ته بالکل وهو بمنزلة الطائر المحبوس في قفص من حديد او دا بالکل په منزله دی دغوال قوت ملکیه دا په منزله دی اغه مرغ دا چې آ محبوس وی فی قفص په اغه پنجره کې من حدیدین چې اغه پنجره دی چای اوس پینی لیس فیه منفذ ولا موضع ابره چی په هغی دپاره نه منفذ وی او نه چیرته د ستنی سپم ورځی پکی چی داسی ستن پکی ته چکی ولګای نو دا هغه کامله خسران او ناکامی ده خدای مو دیدی نه وساتی اوس چی دا سړی مړ شی نو څه حال شی فاذا ماتا کله چی دا سړی مړ شی شق الحجاب شف غلط تا فاذا ماتا کله چی دا سړی مړ شی شق الحجاب هغه حجاب مات شی کوم پیدا شوی ده چې الله تعالی طرف ته میلان وي لکه په مرغه کې خلقتا چا طرف ته میلان وي هغه با باغونو طرف ته تک میلانی نو دارنګ په دکی خلقتن دا میلان پروتی نو دی غواړي چې زه اوس هغه میلان چکا ایک جانب ته وکا خو بیا خو د دونه دی پنجره کې زده کړی کنا د خپل مرغه چه هغه مقصد دا دی چه هغه وصول حیض قدس ته کیږی نه لکه هغه مرغه دونه په هغه پنجره کی زده شوی ای کنه چه که بیا ته خلاص کی کنه له پنجره نه نو دی غریب بیا دی الوتو قابل نه ای چه هغه خپل ځای ته چسی لاړ شي تاسو په دې پوه شئ فاذا ماتا کله چې دا سړی مړ شي شق الحجاب نو دا حجاب مات شي وبرزت الملوکیت بروزما هغه ملکیت هغه ظاهر شي په ظهور ما سره وتحرک المیل المفطور فیه ا چې کوم هغه میلان په دې کې خلقتا پیدا کړی شوی دا هغه حرکت شروع کی وعاقته العوائق فی علمه بربه خو هغه عوائق هغه موانع چې هغه د رب متعلق کوم علم عدم علم و هغه عوائق هغه پکې ته موانع جوړ شي وفي وفي الوصول الى حيز القدس هغه په وصول الى حيز القدس نه دای چکی منی کی او هغه ته ونه رسي نو چې بیا نه ورسیږي بیا څه وشي بیا په یغ مرغه څه وشي چې هغه پړیږي پړیږي او سختیګانې په تکلیفونه یي نو دارنګې په دغه روح باندې مقصد دا چې له هغه نه پنجرې نه ووځي او هلته هغه ته نسي رسېدلی خپل ځای ته نو په دې باندې بیا چی مقصد سختیګانې یا مصیبتونه یا وحشتونه یا عذابونه یي فهاجت فی نفسه وحشت عظیمه نو بیا برنگخته سی په نفس ته دکی هغه یو وحشت عظیمه و نظر الیها بارئها او نظر کی دیتا هغه خالق ته دی والملأ الاعلی هغه ملأ اعلی وهي فی تلک الحالۃ الخبیثه ادا په دغه حالت خبیثه کی وی فاحدقت فیها بنظر السخط والازدراء بیا هغه کی خ نظر وکی هغه نظر د ناراضگی او د هغه حقارت نظر باندې او تو ګوری عذاب ورکولای کیږي او مقصد دا دی چې په کوم عالم کې به دی بیا اوسي د مرګ نه بعد او دته مقصد په قبر کې هم چوي عذاب وي دالته فی الخارج نه مراد چدا قبر دا شجی دا سی خبره ده او کافرن نو دا اول قسم اغسو چې دا سی پینجری کی وی یا یو کافر وی او کافرن تکبر علی الشان الذي تطور به الله دوم نمبر یا مثال په طور باندې یو کافر دا تکبر علی الشان الذي تطور به الله تعالی کما قال کل یوم هو فی شان چې دې تکبر وکي او دا دا نه مانی چې الله تعالی هر ورځ پزان تزان ته پالا ادا لاهده یو شان سره چکیږي متصف وی خدا صفات اضافیه دی دی تغیر سره په الله تعالی کی تغیر نه راځي اوحی الله تعالی فی کل سماء امرها اوس چې کله الله تعالی د یو عظیم الشان کار فیصله وکړي نو الله تعالی وحی وکړي فی کل سماء امرها په هر اسمان کې د هغه کار چکی مقصد دا دی چې هغه وکړي آوازه وکړي ودبر الملأ الاعلی بما يناسبها عمل اعلی دی اغه مناسب سوچونه چکی هغه اختیار کی اول ته اجماع منعقد کی وکتب لهم شریعتا و مصلحا او الله تعالی بیا اغه خلق مطابق اغه شای بیا شریعت او مصلحت چکی ولی کی او اغه یو قانون شکل جوړ سی اغه یو فیصله ای ثم الهم الملأ الاعلى ان يجمعوا تمشيه هذا الطور في العالم بیا ملأ اعلی تدا الهام وکي چې دو دی جمع شي په هغه جاری کولو دی دی طور په عالم کې چې دا خبره دی په عالم کې چې کی نفوس کی دا دی په عالم کی چه کی نافذ کی په دی باندی ورته مقصد دا دی چه الهام وسی فیکون اجماعهم سببا لالهامات فی قلوب البشر نو دی دو اغا اجماع هغه بیا سبب دی الهامات وګرځي په زړونو دی خلقو کې هغه بیا دی خلقو په زړونو کې الهامات چکی ووري ادی ایخ قوم نا یا دی ایغ ملک نا چی کوم خدای پاک خرابولو اراده کری خلقو بیا دغسی چسی په زړونو کې نفرت راشي فهذا الشان تلو المرتبه القديمه التي لا يشوبها حدوث نو دا شان چې